بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد دينا نن الدرس بدي به د ان شاء الله د کفر او بیلارۍ یا گمراهۍ د معاصرو شکلونو او انواع او ډولونو د پیژندلو د ضرورت په اړه باندې وي چې دا ولې ضروری دی چې موږ دی باید د دې زمانه د کفر انواع او اشکال ډولونه دا وپیژنو د اسلام پیژندل خو راته ضروری دي د ایمان پیژندل راته ضروری دي د عقیده په مسایلو پوهېدل راته ضروری دي د آخرت په اړه د نبوت په اړه د وحی په اړه د ملائکو په اړه د تقدیر په اړه پوهېدل دا خو راته ضروری دي او دې ته الحمدلله د منګم توجه ده او د علماو طالبانو ملایانو مصلحینو د ټول خلکو توجه ده خو آیا دا راته ضروری دي کنه چې موږ د کفر هم وپیژنو موږ د الحاد هم وپیژنو موږ د گمراهی هم وپیژنو موږ د کمونیزم هم وپیژنو موږ د لیبرالیزم هم وپیژنو موږ د هیومنزم هم وپیژنو موږ د دیموکراسي هم وپیژنو موږ د نشنلزم یا قوم پرستی دا هم وپیژنو موږ د وضعي قوانین هم وپیژنو دا هم راته ضروری دي او کنه دي هو دا ټول ضروری دي ځکه ضروری دي چې ترڅو سړی کند ونه ویني او په کند خبر نشي لغې نه لار نه بیلې لغې نه لار نه چپ کوي چې ترڅو سړی تیاره ونه ګوري د رڼا په قدر نه پیږي چې ترڅو سړی تند تیر نه کې دی او بو اهمیت نه ور معلومي چې ترڅو سړی په گمراهۍ خبر نشي له هدایت سره مینه نه پیدا کیږي ترڅو چې سړی د کفر او د کافرانو له دسیسو او له توتیو د دوی له برنامو د دوی له مؤسساتو د دوی له اهدافو د دوی له نظریاتو د دوی له عقایدو د دوی له افکارو خبر نشي تر هغه نه سړی خپل ځان ته ساتلی شي نه خپل اهل او عیال ته ساتلی شي نه خپل ټولنه ورنه ساتلی شي د کفر د انواع پیژندل هم دغه مر ضروری دی لکه څونه چې د ایمان پیژندل ضروری دی په قران کریم کې الله تعالی بار بار بار بار انبیاء علیهم السلام ته او د هغوی امتونو ته دا وایي چې دا شیطان د تاسو دښمن دی په دښمنۍ یې ونیسئ شیطان د تاسو دښمن دی په دښمنۍ یې ونیسئ شیطان د تاسو ښکاره دښمن دی شیطان سره دښمنی وکوي شیطان هم دوکه نه کی شیطان هم تیر نه باسي دا بار بار ورته چې د کوم ورځ نه آدم علی السلام پیدا کړی د دې پیدایښت نه سم دستي ورسره ورته ویل چې دا شیطان ګوره د تا دښمن دی چې دا د تیر نه باسي دوکه دې نه کی د دې جنت دی ونه باسي ګور الله جل جلاله خپل انبیاء علیهم السلام او خپل بندگانو ته څه شی ورخی د کافرانو د کفر پیژنګلوي ورکړي چې دا ګور دغه کافر ده او کفر دی ته وي دغه کافر ده دغه کفري طریقې دي ګوري چې تیرم نه باسي د کفر او د اسلام ترمن دا جګړه چې ده دا د آدم علی السلام د زمانه نه را روانه ده کله ان شاء الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړ شیطان کینه ور سره واخیسته سجده ورته ونکړه او بیا یې نو د آدم علی السلام سره د دښمنۍ قسمونه هم وخوړل زه تاسو ته یو ساده مثال وایم یو څوک دی د تا دښمن دی مخامخ درته راشي او په قسم درته وایي چې قسم مې د الله په ذات کرانه خلاص شي په الله مې د قسم چې نه د پښپا کې پریدم نه د پورز کې پریدم په الله مې د قسم چې مخامخ هم درته کینم او د شاله خو نه دم نه پریدم په الله مې د قسم چې لراسته خو نه هم ولا کرانه خلاص شي او دا چپ ختم درته متوجه یم چې په هر لار زی من نه خلاصيږي نه تا پرېدم نه د ذریه او اولاد پرېدم په یو حالت کې دم نه پریدم له هر خوا در سره تاویږم او په هر طریقه به دوکه کوم او دا کار به تر هغه پورې کوم چې ترڅو د دنیا ودانې زه ژوندی یم نو چې بیا ته د خپل دښمن د دښمنی سم نه درک کړي او خپل احتیاط نه نیسي او په دې باندې غور نه کوي چې د مخامخ دښمنی به د څه ډول را سره کوي چې لغې نه ځان وساتم د دې شال خو دښمنی به د څنګه را سره کوي چې لغې نه ځان وساتم د دې راسته خو کوم خطر ته متوجه ده چې لغې نه ځان وساتم د دې چپه خو کوم خطر ته متوجه ده چې دغه نه ځان وساتم د دې زمکه له خو کوم خطر ته متوجه ده چې لدې نه ځان وساتم په حدیث شریف کې دي او اغتال من تحت یا الله زه تا باندې پناه نیسم د هغه شر نه چې د ځمکې له خوا راپورته کیږي نو د دښمن بار بار د خپل دښمنی درته وایي او په قسم درته وایي او ته بیا هم د د په مقابل کې احتیاطي تدابیر نه نیسي او د د وسایل نه سنجي د د د حمله په طریقه باندې غور نه کوي د دې دل خطر نه ځان نه خبروي خپل اهل او اولاد ته نه وایي چې ګوري په دې لار به دې شي ته پام کوي په دې لار به دې شي ته پام کوي په دې لار به دې شي ته پام کوي چې په دې لار ځي دا وسیله به در سره اخلي چې په دې لار ځي دا وسیله به در سره اخلي اول به دا کوي یو یو بنځي یا به یو یو ځي یا به پخکاره نه ځي یا به پټ نه ځي یا به تیار کې نه ځي یا به فرنا کې نه ځي چې څوګم ونه وي په دې باندې ته خپل ځان خبره نه د خپل اهل عیال خبره نو ته وایه چې ته به خدا نه خسته احمق یې که به نه یې دا خو د شیطان واضح قسمونه دي په قران کې الله را نقل کړي دي شیطان قسم خوري بار بار چې دا خلک نه پرېدم زه خو دغه شیطان کافر ده دغه د شیطان چل او هنر دوکې د فریبونه د د طریقې د د وسوسې د د نظریات د د افکار د د اتباع او عقاید د د د پیروانو نظریات د د د پیروانو تنظیمونه د د د پیروانو نصابونه د د د پیروانو اشعار د د د پیروانو فلسفي همدغه کفر د کنه په دې باندې ځان ولې نه خبرو څنګه چې د ایمان پیژندل ضروری دي همدغه سي د کفر پیژندل ضروری دي یو صحابي رضی الله عنه غالبا حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ده هغه وایي چې نور صحابه کرام به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خیر د کارونو پوښتنه کوله او ما به د شر د کارونو پوښتنه کوله لدی ویری چې اسنه چې واقع شمه ورکی معنا دا چې ما به د گمراهۍ او معلومول ته نه کول چې یا رسول الله گمراهی څه ته وایي کفر څه ته وایي بدعت څه ته وایي ناروا څه ته وایي ارتداد څه ته وایي د شر د مواقع او د شر د کارونو او د شر د لارو چارو د معلومولو هڅه به مې کوله مخافه ان اقع فيه لدې ویری چې اسنه په دې شر کې خپل ور واقع شمه نو د انسان او د شیطان یا د اسلام او د کفر دا جګړه د آدم علی السلام د پیدایښت نه همداسې را روانه ده را روانه ده را روانه ده او په مختلفو مراحلو باندې تیر شوې ده تر اوسه پورې را روانه ده او په هر وخت کې دا بیل بیل شکل اختیاري تغییر او بدلون پکې راځي او الله تعالی هم بیا د هر زمانه د کفر په مقابل کې نوې کتاب را نازل کی نوې پیغمبر راولي ځکه چې څنګه د کفر په اشکال او انواع کې بدلون راځي خپل شکل بدلی خپل طریقه بدلی خپل اهداف او نظریات ته نوې رنگ ور کوي دغه سي الله تعالی نوې انبیا ورته را لېږي نوې کتابونه را لېږي بار بار ملک زمکه تر لېږي انبیاء علیهم السلام را لېږي ترڅو چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا سلسله ختمه شوه او بیا ورپاتې چاته شوه ورپاتې شوه بیا د دین علماو ته اوس د دین علماو چې تر کومه حده خلکو ته د اسلام ترڅنګ دا کفر هم ور پیژانده نو خلکو کفر پیژانده نه پی ورتلل اوس چې د اسلام علماو دغه جانب محمل پریخه د ما مولا نن کمونیزم نه پیژني د ما مولا نن لیبرالیزم نه پیژني د ما مولا نن دیموکراسي نه پیژني د ما مولا نن هیومنزم نه پیژني د ما مولا نن نشنلیزم نه پیژني د ما مولا نن وضعي قوانین نه پیژني د ما مولا نن د غرب نه راوارد شوی قوانین او افکار او نظریات نه پیژني د ما مولا نن ملل متحد نه پیژني د ما مولا نن د حقوق بشر نړیوال اعلامیه نه پیژني د ما مولا نن نړیوال ټولنه نه پیژني د ما مولا نن بین المللي ټولنه یا ملل متحد مؤسسه دا نه پیژني دا نه چې ټول به نه پیژني یو لوی برخه خلک چې علم او ملایي او دین او د خلکو لارښوونه ته نسبت ده د کفر دغه معاصر انواع اشکال نه پیژني نو خلکو ته دغه خطر هم نه بیانې چې نه بیانې خلک هم ته په غفلت کې پراته دي او بس چې اړیو باندې ور برابر شو بیا چا ورته ویل نه دا کفر ده دویم په باندې ورزي کله ګوري بسته بسته مملکتونه قوانین منی کفري کله ګوري بسته بسته ټولنې کفري قوانين مني کله ګوري بسته بسته کلی یو د کفار په ملاتړ کې دري بسته بسته کلی وسله پورته کې ملیشي شي اربکیان شي په دې غور نه کړی چې دا ملاتړ دي چا کوم او دا مخالفت دي چا کوم په دې باندې چاله شروع نه دی پوک کافر په یو طریقه باندې تیر باسي نو د شیطان دښمنی د آدم علی السلام سره په خوانی ده او ډیره پخه ده او د دې پیژندل ضروری دي د کفر د انواعو پیژندل ضروری دي کله چې الله تعالی شیطان وراټه د خپل رحمت نه لری ک لعنت او غضب ور باندې وک نو هغه هم دښمنی اعلان کړه دی الله په خلاف نه هغه وسم الله تزان خ عاجز بنده بول د آدم علی السلام د اولاد په خلاف دښمنی اعلان کړه د انبیاو د پیروانو په خلاف خپل دښمنی اعلان کړي د صالحینو په خلاف خپل دښمنی اعلان کړي اخو سورۃ انفال کې په خپل په چی وناره وي چې زه الله نه ویریږم اني اخاف الله شیطان وي زه الله ویریږم الله نه خود ویریږي چې الله په باندې غالب دی الله په باندې زورور دی الله تعالی سورۃ اعراف کې فرمایي اوزل د جنت نه ته نور د ذلیلو د جملې نه یې قال انظرني الى يوم يبعثون اي الله ماته تر قیامت تر ورځې پورې مهلت راکا انتظار راته وکا چې تر کومې ورځې دا خلک راپورته کیږي قال انك من المنظرين انتظار نه درانی سم تر وخت نو بیا دای څه کوي شیطان څه وایي قال فبما اغويتني اي الله په سبب د هغه چې تا د ادم علی السلام په ذریعه زه یا د دل وجه نه زه گمراه کړم لاقعدن لهم صراطك المستقيم لاقعدن د ژبې علما په دې باندې پیږي چې ده دا نه دی ویلی چې اقعد یا اجلس فی صراطک المستقیم یا اکمن لهم فی صراطک المستقیم لاره کې به کمین ورته ونیسم لاره کې به ورته کینم نه هغه په دومره قوت باندې وایي چې دوه د تاکید توري دوه د تاکید حرفونه هغه په دا یو قسم کې دلته راولي په شروع کې لام د تاکید او په آخر کې نون د تاکید لا اقعدن قام خاب په حتمی ډول کېنم دوی ته لار لار ورته نیسم دا څنګه چې کوم ونی ول ورته ومني ولا کني خیر د ګرځي برانه تیر بشي یا یو ورځ به ورته لار ونیسم نه لا اقعدن خامخا به ورته کینم هغه وي خامخا به ورته کینم او په قسم باندې وای او په ټینګار باندې وای په غبرګ ټینګار باندې وای ته بیا هم د کفر د انواع د پیژندلو نه او د شیطان د نظریات پیژندلو نه غافل یې دا کوم ملای شو دا کوم دعوت شو دا کوم تبلیغ شو دا کوم اصلاح شو لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم قام خاب ورترازم مخامخ دي مخامخ لخوانا ورترازم ومن خلفهم او د شال خوانه به مرته راځم وعن ايمانهم او لراسته خواونه به هم ورته راځم وعن شمائلهم او لچپه خواونه به هم ورته راځم ولا تجد اکثرهم شاکرین او د ما د دې کارونو او د دې دعوتونو او د دې لارنیونو او د دې گمراه کولو په نتیجه کې بیا ته ګورې چې د تا اکثر بندگان د تا شکر ونه کوي بیا به د تا شکر نه کوي قال اخرج منها مذءوما مدحورا وزه رټل شوی الله فرمایي ورته لمن تبعك منهم د دوی لړلې نه چې څوک د تا پیروي وکوي د انسانانو لړلې نه د مال بند د بندگانو لړلې نه چې څوک د تا په لار باندې روان شي لاملئن جهنم منکم اجمعين خامخا به زه هم جهنم د تاسو دواړو نه ډک کوم خام خ جهنم به زم د تاسو دواړو نه ډکوم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان شیطان ورته وسوسه ور واچولې آدم علی السلام ته او خزه ته الله تعالی و فرمایل چې په دې جنت کې اوسېږي دلته خدای ونه ته مو ورځي الله منې کړ دی وشینه شیطان ورته په نرم لار باندې راغی په نرم لار ټانک توپ تیاره بم دا ورسره نه و د وینا له لارې د چل او فریب د مکر له لارې د توطیه او د سیسې له لارې د قسمونو او د نصیحت له لارې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین په بل ځکه الله تعالی د شیطان نه حکایت کوي وای چې دغه شیطان آدم علی السلام تم قسمونه کول او حوا رضی الله عنها ته هم قسمونه ورته کول انی لکما لمن الناصحین قسم دې په الله چې زه تاسو ته نصیحت کوم زه خو دې تاسو خیر غواړم د اوسنی شیطانانو موږ ته وایي قسم دې په الله چې زه د تاسو پیشرفت او ترقی غواړم دا دې هم بستګي شورا نه ویني چې جوړه کړې مې درته دا دیوالونه نه درته جوړوم دا سرکونه درته جوړوم نه دا لارې مې درته پخې نه کړې دا دا کار درته نه کوم دا د تاسو خزي مظلوم دی دا ظلم نه راو باسم دا خو مظلوم دي د خزو حقوق خو زکه یادوم چې دلته په خزو باندې ظلم روان ده دا د ماشومان حقوق زکه یادوم چې دلته ماشومان باندې ظلم روان ده په هر څه کې به قسمونه مراته کوي قاضي به مراته پیدا کړی مفتی به مراته پیدا کړی شیخ الحدیث به مراته پیدا کړی شیخ القرآن به مراته پیدا کړی پګړی والا سړی به مراته پیدا کړی چپنه والا سړی به مراته پیدا کړی ګیره والا سړی به مراته پیدا کړی او ګیره به هر ورځ په شامپو داسې وینځلی چې یو کیلومتر لري نه بل بل ناری وي زلیږي به قسمونه بم درته کوي خو تر شای شیطانی پروګرامونه شیطان ورته وسوسې ور واچولې د دې لپاره چې هغه څه چې له دوی نه پټ کړای شوي و د دوی د بدنونو هغه ورنه هغه ورته ښکاره کړي لنډغري کړي ای لنډغرتوب بېحیایي سرلوڅي مخلوڅي پنډۍ لوڅول مینې ژوب اغوستل د نیم نیملوڅ او نیم پټې جامې دا شیطان کار ده الله په خپل فرمایي چې اول کار چې شیطان په انسان باندې وکړ څه یې په وکړ لنډغري او دا نن چې د فیشنونه روان دي او د پروګرامونو په تلویزیونونو کې قسمه قسم ډیزاینونه معرفي کوي چې د هر چا خزه په دې فیشنونو اخته کړي د ملک خزه د قومندان خزه د میا خزه د ملا خزه د حاجی خزه که خزه نه زوی د کزوی نه مسای د کمسه اوله لور خې نرغونه بازاري تیار جوړي د نسلونو جامع اغوني وې زه خیر دا وړه نو چې تا په وړکتوب کې په لندغرتوب اموخته کړه هغه بلی ونه چې پسته چې اندام مخکول شي د خوند په احساس باندې پوشي عواطف او احساسات هم قوي شي بیا به هغه چپن کې او په شړې کې بزان تا وي بیا به ول خپل سینه چاته نه کوي ول به خپل مټ خپل خلا چاته نه کوي دا خو د لنډه غرتوب کار ده او اولین کار چې شیطان په انسان باندې کړی ده څه کړي لنډه غرتوب لنډه غرتوب او یا دلته دایمي پاتې شي نعوذ بالله شیطان اوس را پاتېږي د آدم علی السلام او د الله تعالی ترمنځ دښمنۍ او د بدبینۍ او د بدګمانۍ تخم کوي دا نن هم په کراره کراره د منګ او د دین ترمنځ د منګ او د پیغمبر ترمنځ د منګ او د شریعت ترمنځ د منګ او د حجاب ترمنځ د منګ او د جهاد ترمنځ د منګ او د اسلامي قانون ترمنځ د منګ او د ازادۍ ترمنځ د منګ او د اسلامي حکومت او نظام ترمنځ د دښمنۍ تخم کوي چې دا خو بیرته پاتې نظریات دي دا خو بم په وینو باندې اخته کی دا خو زر کال شاته بیایي دا خو د ترقی او د تمدن له لارې نه اړي دا خو بم لاسونه درکټ کوي دا خو بم پښې درنه غوڅي کی دا خو اجتماعي عدالت پکې نه متحقق کیږي دا خو به نړیوالو نه ګوښه کیږي نو دې لپاره چې د نړیوالو سره په یو قطار کې لاړ شي او د اختلافاتو جنجالونو بمبارونو زندانونو تهدیدونو فشارونو بندیزونو د دې نه خلاص یاستئ ومنئ دا نړیوال قوانین ورسره په یو لار ورسره لاړ شي کنه خیر که ټول نه لګ لګ په قرار قرار ورسره ومنئ قوانین لګ لګ ور سره مون پروا نه کوي خیر ده چې هغه څه باندې در سره وړاندې هغه نه تیر شي دا نور خو سره شریک دی تاسو د دوی دونه ډیر فرق نشته خیر ده ومنه د دیموکراسي ور سره کړه ومنه د وضعي قوانین ور سره د منګ او د منګ د دین ترمن دښمنی داسې پسته پسته په قرار په تدرج باندې قدم په قدم اچي تاسو ووایه چې د امریکا د راتګ نه ورسته د خلکو په کورونو کې له دین نه لريواله راغلی کنه دراغله له حجاب له پردې نه لريواله راغلی کنه دراغله مساجد ډک شوی دي که خالی شوی دي ځوانان هم له دین نه لري شوی دي په خارونو کې کنيز دي شوی دي فیشن او لندغرتوب لوچکی دا زیاته شوی ده که کمه شوی ده په قرار قرار باندې ولی شپه ورځ تبلیغات دي چې کوي یو اتیا سټیشن تلویزیونونه راته تاسیس کړی دي او د یو سل او او یاو په شاوخوا کې رادیوګانې اف ام راته جوړې کړې دي او د شپاړه سو په شاوخوا کې مطبوع یا چاپی نشریې راته جوړې کړې او په سلګونو ویب سایټونه او ویب لاګونه دای راته جوړ کړي او دا ټول لویم خې په امدې باندې اخته دي چې ګوري دا مولا تاسو گمراه کوي دی مولا په مزه دا طالب تاسو غرونه ته سر کوي برق در باندې درای اے د سعادت او نیکبختۍ له زندګۍ نم شاته پری دي د تمدن له کاروان نم راي ساري شیطان هم آدم علی السلام ته همدا ویره ورچوله وي دا خو د دې لپاره منې کړی چې اسنه چې ملک بشي یوازې او یا به دایمي په دې جنت کې پاتې معنا دا چې دی الله نه در باندې لوريږي دا او د ما در باندې لوريږي او په قسم درته وایم وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين هر یو ته بیل بیل قسم مفاعله دی باب نه یعنی بار بار په استمرار باندې ورته دا قسم کاوه یو ظلم نه په ارڅ کې به قسم دې په الله چې زه خو تاسو ته نصیحت کوم دا موږ ته نن همدغه نصیحتونه کوي په قرار قرار شیطان وایي دی الله در باندې نه لوريږي او د ما در باندې لوريږي الله چې منې کړی بخل در باندې راځي الله دې چې دیونه نه ایساري دغه دا در باندې پیرزونه ده لورینه در باندې نه ده چې ته د ملایکی صفته شي او ته دلته دایمي په دې جنت کې پاتې شي نو معنا دا چې دا د ما ومنه دې کې د خیر ده دویم نوم راته وایي دا راغلي شیطانان او دا د دې ځای د دوی شیطان ملګری او دا د دې ځای د دوی ملګری مفتیان د دوی ځای قاضیان د دې ځای شیخ الحدثان د زنادقه چې ورسره ملګری دي څو ډالر دي پاره او اسلام په احکام کې تأویل او تحریف کوي د الله وینا خلکو ته په اړولي شکل باندې او د مستعمرونو د مزاج او د خوښې مطابق خلکو ته رسي شپه ورځ لګیا یې وایي لیکلم کوي ویلم کوي او د اسلام احکام تحریفي ځوان نسل بیلاری کوي دوی هم دا وایي چې د دې طالب او د مولا او د مجاهد دا در باندې نه لوريږي ولسه لمن در باندې لوريږي شیطان هم آدم علی السلام ته ویل چې دی الله در باندې نه لوريږي ګوره چې دغه ونه مني دا ما زه خو د خیر خوایم وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور په چلو دوکه باندې دی الله رحم کرم خو نه قطع کی الله خو په خپل بندگانو باندې مهربان ده الله تعالی ورته فرمایي الم انهکما عن تلکما الشجره ما نوې منې کړې دغه ونه نه واقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين او دا من نو درته ویل چې دا شیطان د تاسو ښکاره دښمن ده الله فرمایي چې شیطان د تاسو دښمن ده شیطان کافر ده د دې طریقه کفر ده د کفر پیژنګلوي دا خو ضروری ده کنه دا خو الله فرمایلی خپل اولنی پیغمبر ته چې دا شیطان کافر ده د دې ونه مني او چې څون انبیا علیهم السلام راغلي دي هغه ټولو خپل اتباع او پیروانو ته له شیطان سره د دښمنۍ درس ورکړی او د کفر د پیژندګلوۍ طریقې ورښودلې دي چې کفر دې ته وایي او کافر کېږي سړی په دې باندې اسلام دې ته وایي او مسلمانېږي سړی په دې باندې قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو کته شئ نو تاسو اوس دواړه یو دی بل دښمن یاستئ شیطان د تاسو دښمن نو تاسو د چا دښمن شیطان دښمن شیطان د تاسو دښمن او دښمن خپل دښمنی صراحت په قسمونو باندې اعلان کړه او له هر لارې نه چې دا دا دا په یو طریقه نه خلاصيږي دا خلک خه نو زو ته ولې نن د شیطانیت د طریقو د پیژندلو نه غافل یو زو ته نن ولې د نه د دې زمانه کفر نه پیژنو کمونیزم ولې نه پیژنو دیموکراسي ولې نه پیژنو لیبرالیزم ولې نه پیژنو وزیر قوانین ولې نه پیژنو نشنلیزم ولې نه پیژنو هیومنزم ولې نه پیژنو لیبرالیزم ولې نه پیژنو د دې زمانه چې کم د اروپا نه د غرب نه راغلي کفري او گمراه کوونکي نظریات دي دا ولی په علمی شکل نه پیژنو د ما په نصاب کې ولی نشته د ما په کتاب کې ولی نشته د ما له منبر ولی نه بیانېږي د ما له محراب ولی نه بیانېږي د ما له خانقانه ولی نه بیانېږي د ما ملای ولی نه وایي د ما پیر ولی نه وایي د ما حضرت ولی نه وایي باید دا خلکو ته ووایي دا دښمنی ده ورسره وی کوي دا کفر ده د ما په مدرسه کې د منطق شپاړس کتابه تدریسیږي د ما په مدرسه کې د امر او د ذات جګړه په کلونو کلونو باندې روانه وي خو د کافر سره د جګړې طریقه ما ته څوک نه راخی په کتاب کې په نصاب کې اس خوشي د مدرسو نصابونه د کافرانو امریکایان دوی ملامتي او په مدرسو کې تروریزم د مدرسو کې تر ولاکه ټکه پکې د عمرو د زاد د جګړې نه او د افلاطون د ارسطو د خړینو ورستو بوینو فلسفونه اخو ته پکې نور د معاصر کفر په باره کې هیڅ نشته ده ها دا صحیح ده چې قران پکې شته ده خو هغه په داسې وخت کې په ځینو اعلانونو کې ورته لیکلی چې په اضافي وخت کې به قران ترجمه هم کیږي یا پکې بدبختی نه پکې دالي کلی چې په تفریح کې به د قران ترجمه هم کیږي اول برخه د نصاب یا د وخت اولنۍ برخه دام عقلی علوم ته دویمه برخه هم عقلی علوم ته په دې منځ کې چې خلک ستومانه شوي بیرون راوځي څوک وخوري کوي څوک ساتيري کوي څوک خپل شخصیت وباسي په هغه کې به د قران ترجمه او د قران ترجمه به داسې مولا ته ورکړي چې هغه بيخي غیر مشهور غیر معروف نه وي نه وي بیچاره تدریس تر وتلی هغه ته به د قران ترجمه ورکړي زورور مولا د ما هغه د چې قطبي تدریس کوي زورور مولا د ما هغه ده چې هغه منطق او حکمت او فلسفه دا تدریس کوي د قران د پاره داسې یو مولا چې هغه نوې نوې مدرسه شوی دا اسی بدګمان دي ها نور خلک شته چې هغه د معاصر کفر انواع او اشکال د امت ته معرفي کړي دي دا صحیح ده چې د نصاب لار به نه معرفي کړي د انټرنیټ لار به معرفي کړي د کتاب لار به معرفي کړي د یو درس او واز لار به معرفي کړي وي د یو مضمون لار به معرفي کړي د یو مناقشه او ډسکشن لار به معرفي کړي وي دوی اسې املایان ملامتوي چې مدرسو کې تروریزم ورخي ما ته خو د څوک په چیلنج باندې په ټول نصاب کې چې په مدرسه کې ویل کی د معاصر کفر په اړه کې یو حرف دروخي چې کفر په دې زمانه کې دغه توای او ځان ته په دغه طریقه وساتي یو حرف یو جمله د ما ته راوخي څوک په دې نصاب کې چې طالب ته هغه تدریس او بیا په کې امتحان ورنه واخستل شي چې د دې زمانه کفر دې توای ځان بنته ساتي خلک بنته ساتي او رد یې دغه شی ده جوابونه یې دغه شی دي د کفر دا شبهه په دې طریقه را ده د کمونیزم په دې طریقه را ده د لیبرالیزم په دې طریقه را ده د دیموکراسي په دې طریقه را ده د وضعي قوانینو په دې طریقه باندې را ده دا د دوی تاریخ ده دا د دوی طریقې تهاجم ده دا شیان خو موږ ته څوک نه راخی او الله تعالی فرمایي چې تاسو دواړه یو بل دښمن یاست هغه دښمن راته د دښمنۍ دونه طریقې جوړې کړې دي چې ولا یا نر ته خلاصيږي یا خزه ته خلاصيږي یا ماشوم ته خلاصيږي یا بوډا ته خلاصيږي چاته ډرامه جوړ کړي دا چاته تیاتر جوړ کړي دا چاته سندره جوړ کړي چاته قصه جوړ کړي دا چاته پکې یو بل تاریخي او تبصري پروګرام جوړ کړي دا د هر چا د ذوق مطابق په خپل مطبوعات او خپل نشریاتو کې معلومات ځای کړی دي خو د منګه په دینی نصابونو کې د دې زمانه د کفر د مقابله لپاره یو حرف او یو ټکی نشته کین نو ماته وایي چې په کومه درجه کې د کمونیزم په خلاف معلومات تدریسيږي په کومه درجه کې د لیبرالیزم په خلاف معلومات تدریسيږي په کومه درجه کې د دیموکراسي په خلاف تدریسيږي او د دیموکراسي ګوري دا داسې یو ساده کفر نه ده د دې کفر د تطبیقولو لپاره دوی یوازې په 13 لسو 12 کلونو کې د دوی په خپل وینا یو تریلیون ډالر دوی مصرف کړي یعنی زر میلیارډ د ډالر زر میلیارډ د ډالر د یوازې دیموکراسي د تطبیق لپاره دوی دلته په خپل ټولو لارو چارو باندې مصرف کړي هغه په باندې زر میلیارډ د ډالر مصرفوي او تیمه ته په نصاب کې نه ځایي ته ماته په درس کې امتحان رانه پکې نه اخلي شاګرد ته نور معرفي کوي هغه دیموکراسي را اخلي د مکتب په نصاب کې قدم په قدم تطبیقوي داخلوي د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه په تعلیمي نصاب کې جز غني د بن کانفرنس تړون د بن پریکړه دا په نصاب کې جز غني انتخابات په نصاب کې د جز په حساب باندې دیموکراسي د جز په حساب باندې په قانون اساسي کې د ماده مستقل ماده په حساب باندې دا تعیني او په ټول ولس تحمیلي او د تا په نصاب کې تر اوسه د معاصر کفر په اړه باندې یو ټکی یو جمله نه راځي د انبیاء علیهم السلام تاریخ پکې نه راځي د موږ په نصاب کې سیرت النبی نشته او کشته نو ماشومان ته په داسې درجه کې ویل کی چې خه مازه خط پیز دکې الفاظ پکې زده کوي د منګ په نصاب کې سیرت النبی نشته د منګ په نصاب کې د انبیاء او تاریخ نشته د منګ په نصاب کې د صحابه کرامو تاریخ نشته د منګ په نصاب کې د اسلام د ائمه او تاریخ نشته د منګ په تعلیمي نصاب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ نشته د منګ په نصاب کې د امام ابو یوسف د امام محمد رحمت الله علیهما تاریخ نشته د موږ په نصاب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سیاسي او اجتماعي نظریات نشته د موږ په نصاب کې د ابوبکر رضی الله په باره کې یو مضمون نشته د موږ په نصاب کې د عمر رضی الله په باره کې یو مضمون نشته د علی رضی الله د خالد رضی الله د بلال رضی الله د عمرو بن العاص رضی الله د یو صحابي په باره کې یو رسمي مضمون نشته دا چې هغه کې د په یو معینه درجه کې ټاکل شوی وي استاد د تدریس کې هغه کې د امتحان ورنه واخلي او نمرې د په باندې ورکړي چې څو طالب په توجه او اهتمام باندې زده کی دا خو د الله تعالی دا یو څو دا سریله خلکو ته خیر ورکی چې د نصاب نه د باندې دغه خالیګا ډکه کړې ده زمونږ نصاب خو د توتیخ کار شوی دی کلونه کلونه په تیریږي څوک پکې یو نوې مضمون ور داخلولای نشي مهر الله کې ورلګولې ده ورته که کمونیزم راځي خلک دې په خبره کې نه خبره وي 2 میلیون انسانان د دلته ووجني وطن دی وران کی په دې معاملې د په نصاب کې د کمونیزم کفر خپل شاګردانو ته نه ورته درسي نه دی ور معلومي شاغه آگاهانه شعوري مقابله ور سره وکړي دیموکراسي د راځي غرب د راځي لیبرالیزم د راځي نشنلیزم د راځي هیومنزم د راځي دلته دی په میلیونونو اتباع د ځان لپاره پیدا کوي د ما ملا او د ما نصاب دی د معاصر کفر د دې انواع په باره کې یو مضمون لا په رسمي ډول په نصاب کې نه داخلي دې په ځای باندې د امر زاد جګړې دي دې په ځای باندې د ارسطو منطق او فلسفه ده هغه غیر واقعي نظریات دي او د دې په ځای باندې خیالي ادبیات دي چې ابو زید سروجي قصې دي د نن د هر غازی او د هر مجاهد قصه د ابو زید سروجي د قصې نه هم ادبي ارزښت ډیر لري هم تخیلي ارزښت ډیر لري هم واقعي ارزښت ډیر لري د کفر چې نن کومې توطیې دي په دې باندې نن الکان پوکه په دې باندې نن خپل شاګردان پوکه چې د نصاب نه مولا فارغ شي چې بیا ورته وایي امامت کوي که تدریس پکې نه نو خده او که د جمعې مونږ او خطبه پکې ولا واره مې پې نه راځي ولی ولا خو بس څور ته وایي نو د خلکو ته وس څه وایي چې ملا صاحب ته ملا صاحب 14 کال د درس ویل فارغ شو ته خو په دغه باره کې مضمون ولیکه بیا بیچاره سری ګنګ شي وای چې لکم ځای شروع کوم زه اوس نه پیګم چې دا چی ولیکم څه خبر د لیکوالي دا اوس څنګه کیږي دا لکم کتاب نه زه اوس استفاده وکوم انا دا 14 کال د پچیش کې تیر کړ دا د خلکو دونه وظیفې دي پچیش کې وخړلې دا مسجدونه د چشته اشغال کړي وو د خلکو زکاتونه او صدقې دا ول در باندې مصرف شو چې ته نن ماته یو مضمون نشي لیکلای د کمونیزم مقابل کې نشي لیکلای د دیموکراسي مقابل کې نشي لیکلای د اخلاقی فساد په مقابل کې نشي لیکلای د نصرانیت په مقابل کې نشي لیکلای د يهودیت په مقابل کې نشي لیکلای د هندویزم په مقابل کې نشي لیکلای نو دا دونه عمر دی ولې اسه خوشه تیر مشکل دا دی چې د منګه نصاب له شروع نه دې ته ضرورت لري له اولې درجې نه تر اخرې پورې چې دا دی د عصر د تقاضاو مطابق ولیکل شي په دې کې د په پوره پیمانه باندې قرآني علوم راوستل شي په پوره پیمانه د پکې نبوي احادیث راوستل شي په پوره پیمانه د پکې فقه راوستل شي په پوره پیمانه د پکې د فقه معاصر تطبیقات دا راوستل شي په پوره پیمانه دی دلته پکې اخلاق راوستل شي د موږ په ټول نصاب کې یو د اخلاقو کتاب نه تدریس کیږي د اوله درجه نه نیولې د تخصص تر درجه پورې یو د اخلاقو کتاب نه تدریس کیږي په رسمي ډول باندې ها داس په انفرادي ډول کچا خپل په ملاسته باندې کوم مطالعه وکوله کړي وي کنه نصاب کتاب امتحان تدریس استاد مثالونه ذهن سازي دا شی نشته نو الله تعالی انسان او شیطان دا راخکته کړو جنت نه خدای ورته ویلي چې تاسو دواړه یو د بل دښمن یاستئ ګوره چې اے د آدم علی السلام اولاد اے ټول انسانانو ګوري چې په فتنه کې مو نه چوي دغه شیطان الله تعالی په تاکید باندې وایي په نون مشدده باندې لا یفتننکم الشیطان داسې نه فرمایي لا یفتنکم الشیطان لا یفتننکم الشیطان رب العالمین چې د انسانانو په مزاجونو او د دوی په استعدادونو او د دوی په نفس کې چې دینه نسې په دې ټولو باندې پوی ده نو ځکه الله ورته تاکید باندې وایي چې ګوري په فتنه کې وانه چې دا شیطان دا د کفر معاصر اشکال دا و پیژنه چې په هر زمانه کې دا شیطان تیرستون کړي دا تاسو تیرباسي کما اخرج ابويكم من الجنه لکه څنګه چې تاسو مور پلار له جنت وويسته ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله هغه تاسو ویني او دغه قبيله او دغه اتباع او کورنۍ دا تاسو ویني هغه جني شیطانان من حيث لا ترونهم الله تعالی آدم علی السلام او دغه اولاد ته په مسلسل ډول قران کریم کې په نور آسماني صحیفو کتابونو کې دا نازل کړی چې دا شیطان تاسو دښمن ده او د سره په دښمنۍ پوه شئ تاسو په دښمنۍ ونیسئ انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې څومره راغلي دي د دې ټولو تر ټولو مهمه او اساسی لار او هدف دا چې انسانانو ته دا وروخی چې د شیطان لارو نه څنګه ځان ساتي هر نبی علیه السلام په خپل زمانه کې خپل قوم ته د هغه زمانه د کفر انواع او اشکال ورخودلې دي د هغه کفري فلسفي او نظریات ورته رد کړي دي د هغه په خلاف د مبارزې او د مقابله چل او طریقه او هنر دا ورخودلې ده د هغه دلایل او د هغه شبهات دا ورته بیان کړي او رد کړي دي تر دوی د مخکې کافرانو تجربې او تاریخونه دا ورته بیان کړي دي وذکرهم بأيام الله دی الله ورځ چې د نور قومونو سره تیر شوی دی په تیر کړی دی دا ورته بیان کړی دی امتونو ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم چې خپل امت ته الله تعالی راولېږه د هم د پخوانۍ زمانې د کفر انواع ورته بیان کړ او هم د خپل زمانه د موجوده کفر انواع او اقسام ورته بیان کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قوم ته د کفر انواع بیان کړ قران کریم مسلمانانو ته د نوح علی السلام د قوم د کفر انواع او اشکال دا ورته بیان کړ د ابراهیم علی السلام د قوم د کفر انواع او اشکال ورته بیان کړ د موسی علی السلام د قوم د کفر انواع او اشکال ورته بیان کړ د عیسی علی السلام ورته بیان کړي د لوط علی السلام ورته بیان کړي د صالح علی السلام ورته بیان کړي د هود علی السلام ورته بیان کړي چې څومره انبیا علیهم السلام راغلي دغه زمانه د کفر انواع ورته بیان کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زمانه د يهودیت فلسفي او نظریه او د هغه عقاید او د هغه برداشتونه او پندارونه دا ورته بیان کړي او رد کړي دي د هغه زمانه د نصرانیت د کفر انواع او اشکال دا قران کریم ورته په پوره صراحت باندې بیان کړي د قرایشو د کفر انواع او اشکال او فلسفه ورته بیان کړي دي د سابئین د کفر انواع او اشکال ورته بیان کړي دي د مجوسو د کفر انواع او اشکال ته بیان کړی دي مولا سه پتانو څه شوی دي چې د نن زمانه د کفر او انواع او اشکال په خپل نصاب کې نه داخله چې د خلکو بچیان ور باندې پوي کې چې څوګ په دام کې په لومه کې ونه نه خلی ته ولې په خپل نصاب کې د نن زمانه د کفر انواع او اشکال خلکو ته نه تشریح کوي کافر د تا اسلام را اخلي د استشراقي معلوماتو په شکل کې خپل غربي لوستونکو او څېړونکو ته ورخی هغه بیا د تا د اسلام په هر وړه او غټه خبره باندې ځان پوي کړی وي او د هغه نه بیا د مسلمانانو د بیلاری کولو لپاره یو چل او هنر یو لومه یو دام هم جوړ کړی تاویل او تحریف هم ورکه کړی وي نن په نړۍ کې مستشرقینو یوازې د اسلام په علومو کې دننه څومره کتابونه لیکلي څومره د مخکې ما په یو مجله کې لوستل د الاستشراق والمستشرقون په نامه مجله استشراق او مستشرقون د غرب هغه علماو ته وایي چې په اسلام کې تخصص حاصلوي خو منی نه دغه مستشرقینو په اسلامی علومو کې تر اوسه پورې دریش پیته زره کتاب لیکلي دي تر ټولو یو مهم کتاب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څونه احادیث په صحه سته کې او په ځینې مسانیدو کې راغلي دي دا حرف حرف الته کې ترتیب کړی دي المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي دا د وینسنک په نامه باندې یو کافر دی هغه په وو جلدونو کې ترتیب کړی دی او تقریبا په هر لوی کتابخانه کې دا کتاب شته کافر دی مستشرق دی اسلام نه مني خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره احادیث دي دا ټول ور معلوم دي نه یوازې دا چې دا ور معلوم دي بلکې دا ور معلوم دي چې په دې کې کم کم الفاظ راغلي دي بیا دغه الفاظ څو څو ځل راغلي دي هر ځای بیل بیل لیکلي بیا دا ور معلوم دي چې په بخاری کې دا اوس کې په ترمذی کې دا په مسلم کې دا نسائی کې ده که په ابو داود کې ده که په ابن ماجه کې ده که په مسند احمد کې ده بیا دا مور معلوم دي چې په کوم کوم نمبر باندې ده الته دي او دا مور معلوم دي چې څو ځلې تکرار شوی دي دا دا ټول په منظم شکل باندې په اکاډمیک شکل باندې په خپل کتاب کې المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي په دې کې لیکلي په وجلدونو کې دا لا یو کار دی یوازې د احادیث په اړه هغه د دې لپاره نه کړ چې مسلمانانو ته خدمت وکړي هغه ما دې لپاره کړی دي چې زه چې د مسلمانانو په خلاف په اسلام باندې خپل مستشرقین شاګردان تربیه کوم دغه لپاره مې اساني کړی هغه ته مې یو مرجع برابر کړی چې په اسانه باندې هر حدیث ته رسیدګي وکړي ځان په پوي کې او دغه تعویل او تحریف لپاره بیا سنجش وکړي او په خپل زمانه او په خپل وخت کې او په خپل پروګرام او خپل مؤسسه او تنظیم او وزارت کې بیا دی امغه سي د دینه د وسیلې په حساب باندې کار واخلي کافر د تا په اسلام ځان پوکوي خو تنن په نصاب کې د کفر انواع او اشکال ته ځای نه ور کوي مسلمانانو د بچیانو مغزونه د زید او عمر د جګړو په جنجال باندې خراب کې ضرب زید عمرا زو د لوی شو خو ورځ دا ورته وایا چې قتل المسلم كافرا يا هدى المسلم كافرا علم المسلم الكافر الاسلام دغه مسلمان دی کافر ته اسلام ورخود د موږ هم په نصاب کې مشکل ده هم په طریقه د تدریس کې مشکل ده هم په مجموعي ډول باندې ټول تعلیمي جریان کې مشکل ده کاروان مخکې روان دی او نصاب د زرو کلو مخکینی ورته تدوین شوی د دې مقصد دا نه دی چې زر کلن مخکینی علوم دی پکې وي نه تر هغه مخکینی دی پکې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه علوم دی پکې وي خدا د نن زمانه د خلکو ذهني مشکلات خو ور حل کنه نن خو په ټولنه کې چې د ما په زرګونو خلک کمونستان کیږي په لکونو خلک د ما لیبرال کیږي په زرګونو خلک د ما دیموکرات کیږي هغه ته کافر وسوسې د اسلام په ور اړه او راچولې دي په اسلام هغه بې باور کړی او د خپل دیموکراسي د خپل کمونیزم د خپل لیبرالیزم د خپل وضعي قوانینو فضیلتونه او غراوی دا ورته بیان کړی په ذهن کې شبهه د اسلام په اړه ورچولې دي ته خو د دل ذهن نه دا شبهه او باسه کنه چې د تاسو سره په دې لار باندې روان شي او د تعالی مخالفت لاس واخلي او دا شبهه خو به ته په هغه وخت کې د دل ذهن نه وستلای شي چې یو ور خو د په افکار او نظریاتو باندې پوي شي دا خو د تا په نصاب او نظام کې ځای ولري کنه دا چې ته شپارس کتابه د منطق او د فلسفې ورته تدریسوي او په شپارس کلو کې یو چیرې د دیموکراسي او د کمونیزم په باره کې یا د غربي فلسفې د نظریاتو په باره کې چې اوس په میلیونونو مسلمانان يرغمال کړی دي د دوی په باره کې نه ورته تدریسي نه یګدي نو خود به ملا صاحب په مسجد او په ځنګله او په سمڅه کې یوازې پاتې کیږي مکتب پوهنتون ټولنه خارونه نصاب وزارتونه رادیو تلویزیون نظریات ادبیات ټولنې دا به ټول د بل چا سره ځي دا به د غربي سره زی دا به د مستشرق سره زی دا به د امریکایي سره زی دا به د روسي سره زی دا به د يهودي سره زی دا به د هندو سره زی او تبه یا په ځنګل کې پټي یا په سمڅه کې پټي یا به قاچاقي د شپې غلې خپل کور ته راځي او د سهار د راختلو نه مخکې به ځان بیا یا غره ځنګل ته رسولای ولې د خپل ټولنه درنه پردی شوی ولې د خپل ټولنې افراد د تا په خلاف ولاړ دي ولې د خپل ټولنې د خپل کلی خلک د تا په خلاف اربکیان دي د تا په خلاف استخبارات دي د تا په خلاف اردو دي د تا په خلاف پولیس دي ولې هغه د دې ملت خلک نه دي هغه ځان ته ملي اردو نه وایي خو تم د دې ملت یې او هغه ځان د ملت پورې منسوب بولی خو خبره دا ده چې هغه یو بل چا بلاري کړی ده او ځای تا ورته خالی پریښی وو په فارسی کې وایي وایي خانه خالی را دیو میږي کم کور کې چې څوک نه وسی ډیره موده خالی پاتې شي پیران دیوان بلاګانې ورکه ځای نیسی منګه خدا خانه خالی پرې کړه ځکه کله راته روسی ډکه کړي کله امریکایي ډکه کړي کله فرانسوي ډکه کړي کله جرمني ډکه کړي کله چینایي ډکه کړي کله هندو ډکه کړي هر چا خپل فلسفه او نظریات راوړي د موږ په تعلیمي نصاب کې دلته ورچولي چې نسل ګوره را فارغ شي ګوره څوک د يهودو طرفدار وي څوک د نصاراو څوک د روسانو څوک د هندوانو په اسلام باندې نازيږي په نشنلزم قومیت باندې نازيږي له اسلام وبکرک او نفرت ورکوي پښتو باندې بسر ورکوي په فارسی باندې بسر ورکوي دا ځکه یو چا همداسې تربیه کړی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زمانه خلکو ته هم د پخوا زمانه د کفر انواع او اشکال وروخودل هم د خپل موجوده زمانه اشکال او انواع وروخودل او هم د راتلونکو زمانه د کفر د انواع او د اشکال په اړه ورته پیشګویانې وکولې دا یې ورته وویلې چې داسې فتنې به راځي دا کارونه به کیږي دا به نښې وي دا به علامې وي موږ د فتنو په نامه باندې په احادیثو کې احادیث لرو چې هغه د راتلونکو زمانې د فتنو په باره کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت په داسې یو رڼا لاره باندې پریښه ده چې لیلها کنهارها شپه یې هم داسې رڼه ده لکه ورځ یې لا یزیغ عنها الا هالک نه ورنه ګمراه کیږي نه ورنه بېلارې کیږي مګر هغه څوک چې بس هلاکېدونکی وي ځان خپل د هلاکت لارې ته ور برابر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفر انواع او اشکال موږ ته بیان کړي خو مشکل دا دی چې په تعلیمي نصاب کې څوک راته نه داخلي دغه معاصر تطبیقات څوک نه راوباسي راته وایي چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1400 کلو مخکې حدیث ده او د نن مثال او مصداق دغه دیموکرات ده دغه کمونیست ده دغه اربکای ده دغه منافق ده دغه خارجي ده دغه ارجایی ده دغه مثال ده موږ ته دا څوک نه راخی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زمانه ورسته صحابه کرام هم د خپل زمانه کفر خپې ژندلای وو تابعین رحمهم الله هغه د خپل زمانه کفر او کفري نظریات خپې ژندلې وو خیرت کړی وو او تر هغه ورسته بیا د اسلام علماو نه یوازې دا چې په انفرادي ډول یې د کفر انواع او اشکال ښه پیژندل بلکې د هغو په باره کې لوی لوی کتابونه ولیکل د الملل والنحل په نامه باندې ملتونه او د هغوی عقاید او نظریات په دې باره کې ښه ډېر کتابونه د الادیان والمذاهب یا د الملل والنحل په نامه باندې علما لوی لوی کتابونه په ډېرو جلدونو کې لیکلي چې د خپل زماني د کفر انواع او د گمراهۍ انواع او د بدعتونو انواع دای په کې معرفي کړي يهودي په کې معرفي کړي دي نصارا په کې معرفي کړي مجوسي په کې معرفي کړي دي سابئين په کې معرفي کړي دي مرجئه په کې معرفي کړي دي جهميه په کې معرفي کړي خوارج په کې معرفي کړي دي قرامطه به کې معرفي کړي دي سبعیه به کې معرفي کړي دي روافض به کې معرفي کړي دي چې څومره د گمراهۍ اشکال دي کدی بدعت اشکال دي کدی کفر اشکال دي او کدی الحاد اشکال دي کفر په دې معنی چې یو کفر دین باندې دي او الحاد چې یو دین هم نه مني دا ټول بیان کړی دي خو نن هغه د موږ په تعلیمي نصاب کې ځای نه لري په کتابخانو کې ملا ځای نه لري په یو ځای کې په یو مدرسې کې چا نصاب جوړاوه نو غ نصاب ته زم ورغوخته یو نو بیا دا غ نصاب په سلسله کې یا قاعده په مضمون کې یو کتاب داسې منګه ور او معرفي کوم خو دا مجلس ته چې په کې د معاصر کفر اشکال او انواع د پکې معرفي شوی وو نو دا ښه کتاب د لوړې سوي د مدرسې لپاره نصاب تعیناو نو هغه استادان هم ډیر خوښ شو دیغه مجلس هم موافقه ور باندې راغله نصاب لاړ تر یو ځای چې ورسېده پورته چې یو صاحب واغ صاحب ته چې ورسېده هغه چې دا کتاب را وخت خلاصې که چې وې کتل چې دا شیان پکې دي نو چې اوه هو هو دا خو ډېر دردمن رګونه باندې ګوتې وهلې دي دې کتاب خو په ډیرو دردمنو رګونو باندې ګوتې وهلي یعنی دا کتاب هغه رګونو باندې ګوتې وایي چې مخکې نه درد پکې موجود ده دا به نه چیړي د سره بغرض نه کوي دا بس دا لري کوي چې دا به موږ ته مشکلات پیدا کوي معنا دا چې موږ خلکو سره تړونونه لرو انډیواله موږ په دې نصاب کې دا شی نه راولو چې هغه د نظامونو او د حاکم وضعیت په خلاف باندې خلکو ته نظریه ورکړي دا شان دي کې نه پریدو مونږ ایسته ټیله کې کتاب وغورځاوته موږ د توتیه ښکار شوی دانسته یا نه دانسته ډول باندې نو علما او د کفر انواع او اشکال په تیرو زمانو کې بیان کړی دي د دې زمانه علما او نصابونو مدارس او خانقاهونو منبرونو او مساجدو محرابونو په دې باره کې یو څه تقصیر کړی به یو څه نه بلکې خ ډیر تقصیر کړي او نتیجه یې هم دارا وتلې ده چې په میلیونو انسانان چیرې کمونستان شول په میلیونو انسانان چیرې لیبرالان شول چیرې دیموکراتان شول چیرته د اسلام په شریعت باندې وضعي قوانینو ته ترجیح ورکړه چیرته د کفارو سره په سیاسي تړونونو کې ودرېدل چیرته په پوځي عسکري تړونونو کې ورسره ودرېدل چیرته د مسلمانانو د براتونو اعلان وکاوه چیرته د شریعت د مخنیوي لپاره رائے ورکړي احزاب او پارټیو ته چې هغه حکومتونه ته ورسیږي او بیا الته هغه داسې قوانين رایج کړي چې د شریعت مخنیوي ور باندې وشي دا ولی ځکه چې د دې زمانه د کفر انواع او اشکال د دې زمانه ملا خلکو ته کما حقها نه دی معرفي کړي نو ځکه خلک ته دا معلومات نه کیږي چې هغه د کفر د کړه اسلام ده بس په روان دي او دلته یو بل مشکل پیدا شو هغه دا چې کله چې غربیانو په تیرو یو نیمو سلو کلونو کې اسلامي نړۍ باندې خپل حاکمیت ټینګ نو بیا هغه په دې پوش ول خپل استشراقي څېړنو لاره نه چې کومنګ خپل نظریات افکار عقاید ادبیات قوانین داسې ښکارا او لوڅ بربند دوی ته ورړو دوی نه مني نو بیا څه وکړه دا ټول په نو نمونه باندې په نو تاویلونو باندې په نو قالبونو شکلونو باندې د خپل ترجمانانو د خپل غلامانو د خپل روزل شو شاګردانو په لاس باندې په نوې شکل ډیزاین کړو په نو نمونه معرفي کړل او هغه بیا اسلامي ملکونو کې دوی په څو ډول باندې نافذ کړل یو خو داسې نافذ کړل چې دوی د حکومتونو ونیول چې ونیول نو قوانین خپل پکې نافذ کړل دا دا یو نظام جوړ کړ قوانین پکې نافذ کړل چې څه ته روا ویل هغه ناروا کړ چې څه ته خوخه و ناروا ورته ویل هغه ناروا کړ چې څه د تاوان کاوه د حاکمیت او د استبداد ته تاوان کاوه هغه د کمن اعلان کړو چې څه د دې غلامۍ د منلو لپاره خلک تشویقول او د دې د حکم د ټینګولو لپاره دلته ذریعہ ګرځیدل او ضمانت ورکاو هغه په نصاب کې لازمی کړل هغه په قوانینو کې لازمی کړل نو د نظام لاره نه خپل نظریات تطبیق کړل دا یو دویم مشکل پکې دا پیدا شو چې د منګه دینی خطاب یا دینی وینا د منګه د دوو ستونزو ښکار شو اوله ستونزه ده چې یوه برخه علما په نظامونو کې حکومتونو کې په افتا کې په قضا کې په عدلیه کې په ستره محکمه کې په پارلمان کې په دې په دې وکه د حکومت په دې خانو کې حکومت د ځان سره جلب کړ جذب کړ د حکومتونو او بیا منصبونه ورته ورکړل موټر ورته ورکړل او امتیازات ورته ورکړل هغه بیا د اسلام وخت د دې غربیانو او یا د هغوی د شاګردانو په د سیکولر نظامونو کې د اسلام واخیسته د تحریف او تأویل ک او د قوانین داسې جوړ کړ چې مستعمر یا د هغوی چرګوړي دا ور ناراضي په باندې دوی په تنخوا راضي شول دوی په بلډنګ باندې راضي شول دوی په نوم رزمکه باندې راضي شول دوی په تقاعد باندې راضي شول چې بس که دا رسمي وظیفه کې منو بیا پس له تقاعد به ترڅو ژوندې ماته د دې پیسې راکول کیږي او که جمعات کې ملایم یا آزاد سړی مخ بس هیڅوک چې نه راکې نو بیا یو برخه علما پیران حضرتان مشران مفتیان شیخ الحدیثان دغه چې دا غوړې ډیره خوخې ده دا چې دا شهرت خوخې ده دا چې دا ګډ باندې ایمان راوړی و دا د ګډیالزم د مسلک پیروان دا بیا دوی واخیستل په دې نظامونو کې ځای په ځای کړ او د حکومتي دینی خطاب یا دینی وینا او بلاغ دا دوی ته وروسپار او دوی په هغه ترتیب باندې د اسلام خلکو ته معرفي کړ چې انګريز غوښتل چې روسي غوښتل لکه کمونستان راغله شو نه اسلامي جوړ امریکایان راغله د علماو شورا جوړ کړ جهاد حرام کړ د مسلمانانو بندیانه ولې فرض کړل وو ویش زره ځوانان د موږ د جهاد په جرم باندې په زندانونو کې پراته دي او په دې هر یو باندې د قضا د حکم د یو مسلمان په نامه چې ځان ته مسلمان دی غل خوانه په دبنه تایید شوی ده ځکه عملیه داسې ده چې استخبارات او پوز به نیسی څارنوال به دعوا ور باندې کوي قاضي به فیصله کوي دا وویش زره ځوانان دا د امدې لعین او قاضیانو په فتوا او د دوی په امضاګانو باندې په زندانونو کې د جهاد په جرم باندې شپې ورځې تیري بچیان کړيږي خزه سرتوري مند ور پسې جاړي د پلرونو سترګې په سړندې شوي زمکه بنجر شوي شاړې شوي سنگرونه تنه خالی شول خزه پسې اوخ کې تويوي دوی په تعذيبونو په تیارو کې شپې تیروي او فتوا چا ور کړې ده همدغه یو ملعون ملا ورکړ او امضا چا ورته کړ همدغه یو ملعون قاضي ورته کړ دا ار یو یو د محکمې نه دی رہی دی نو یو مشکل خدا پیدا شو دینی خطاب ته چې د منګه دینی خطاب را نه حکومتونه يرغمال ک او بیا په هغه تور طریقه باندې ډیزاین ک چې څنګه دوی غوښتل دویم مشکل بیا پکې دا پیدا شو چې هغه چې په حکومتونو کې رانغلل یا حکومتونو د ځان سره ونه نیول هغه بیا په بل مصیبت اخته شو هغه کې بیا سطحیت او حرفویت پیدا شو سطحیت په دې معنی چې بس د اسلامي علومو د کفر د اسلام د مبارزې او د جنگ او دښمنۍ او دته بس داسې په سطحي نظر باندې کتل بس یوازې مغه خپل تدریس او خپل مشغله او خپل یو څو مریدان او هغه ته یو څو اذکار ورکول او یو څو تسبیحات په باندې ویل په دې باندې سره گزاره وکوله بس خلاص که کفر نظام جوړی که وطن نسی که اقتصاد نسی که وزارتونه نسی که زیرزمینی او سرزمین خزانه دارا او باسی لوټي وړي که قوانین جوړوي که ټولنه تنظیمي د سره د چا غرض سره بس د خانقات څوک څو نه وای او د کتاب کې څوک ګوتې نه وایي د درس څوک خراب نه کی یې دوه درې شاګردان یا پنځه شاګردان په باندې راټولي او دغه مال ته کړوپ ناس ورته خپل نسوار ورته وهي بیغمه او خلکو ته منطق تدریسي دا سطحیت پیدا شو یو برخه خلکو او بل برخه خلکو کې به هغه حرفویت پیدا شو حرفویت په دې معنی چې د دین او د ملای دای واخسته یو ډول یو کسب یو پروفیشن یو حرفه دای ته نه جوړ کړه په دې معنی چې دینی منصب یې د روزي د ګټلو لپاره د یوې وسیلې په حیث باندې وکاراوه مثلا په یو کلی کې چا په نجاری ګټله یو بل په موچیتوب ګټله یو بل په آشپزۍ ګټله یو بل په موټروانۍ ګټله یو راپورته شغلځي په ملایي ګټله بیا دغه حرفوي یا پروفیشنل ملا د بیا په ځای د دې چې خلکو ته د الله دین بیان کی قران بیان کی د کفر د اسلام ترمنځ د جګړې لپاره خلک آماده کی د عقایدونو دفاع کوي په کفر باندې رد وکړي د خلکو اخلاق سم کی د فساد مخنیوي وکړي ټولنې ته د الله کلام وروخي د رسول الله په طریقې برابر کی د خپل ځدنه او اخرینی لس سورتونه یادو په مخه خلک په منځ کې ښکته او پورته کول او بس انتظار به وسته چې چیرته کوم سپینګره پخې وغځي چې دا ورشي غسل ورکې ورته او د کپن یو ټوټه چې زیاته شوې ده تنه هغه بیا په جب کې غل د ځان سره راوړي او بیګا ته بیا د جمعې په اول شپه باندې پالوا باندې ژبه غوړه شي او یو ورځ پکې دمه وکړي په دویم ورځ بیا درېمه شي او بیا ار جمعه ملا صاحب کاله ته یو یو کاسه غوړه ورزي او د یو خزه او بچیان په بن راټولې د ژبې تړق ورته وباسي او نور دا چې په ټولنه کې څه کیږي د د غرض نشته ور سره لکه د نجار چې غرض نشته ور سره لکه د ګلکار چې غرض نشته ور سره لکه د موچی چې غرض نشته ور سره لکه د موټروان چې غرض نشته کله شي هغه بل لک تر د په دې باره کې اذان آزاد وبولي خدای به ډېر قید وبند ځان هغه بولي مسؤل بولي او هغه ته به التزام وي چې څه دې کارو کې د ما غرض نشته د ما کار دا ده چې د چا زوی لور پیدا شي غوږ کې اذان ورته وکم چې مړ شي غسل ورکم بیا جنازه په باندې وکم په درې مې راشم صورتونه ورته وایم او جمعو ته بیدار شم بیا چې هغه رانه ته غوړه کاسه رانه تیر نه شي او د چا په ګډه باندې درد چې راشي دم په باندې چوف کوم او بیا جب ته وګورم چې دای به وس لسګون را وباسي که پنځوسای دم دوا یوازې دا خپل وظیفه وګڼله دې دا معنا نه ده موږ دې خبرې چې موږ استشفاء بالسنت یا استشفاء بالقرآن نه منو په قران باندې شفا حاصلول یا په احادیثو کې چې کومې دعاګانې او معصور دعاګانې راغلي دي په هغه باندې شفا حاصلول یا د الله تعالی په اسماء الحسنا باندې شفا حاصلول یا نور هغه دمونو باندې چې شرکی الفاظ ورکې نشته ناروا خبرې پکې نشته په غي باندې دم دعا کول دا نو نه دا ټول په سنتو کې ثابت دي منګه مسلکی حرفوي پروفیشنل دمګری دا نه منو چې ته دین په دې کې خلاصه کوه کوډاله د ځان ته جوړ کړی د خلکو خزه در باندې راماتې دي او د چا غزک دم او د چا ټخه دم او چا ته خلی غنډي او چا ته یو ډول سختونه او چا ته بل د خلکو په ذهن کې خو تا دین ټول همدغه کمرشل ملای جوړ کړم د تجارتي ملای نو یو برخه خلک ملایان د منګه د کمرشل یا پروفیشنل یا د حرفوي او تجارتي ملایي کار شول یو برخه د منګه بیا سطحیت را نه ویوړل او هغه بل برخه چې یو څه باندې پیدل هغه ته حکومتونو په خله کې یو څه ورواچول دغه استونی الته په باندې بند کړل هغه واکسین کړل داسې واکسین کړی چې ترڅو ژوندۍ نه به دای د دین خبرو کوي نه به اولاد د دین خبرو کوي ځکه دا اولاد هم د حرام روزي روزلې د غوي په خله باندې د خیر خبره ناراضي تاسو د حکومتي او قاضیانو حکومتي ملایانو زامن اولادونه وګورئ دا ټول داسې زنادقه بدکار لوچاک حرام خواره رشوت خواره غټخېټي اشرافي داسې خلک ته جوړ شوي دي ځکه چې پلار څنګه په څه ډول راوړي اولاد هم هغه ډول تربیه کړي هغه ډول په مغه لار باندې روان کړي نو دې خلک بیا دین تحریف کړي نو حکومتونو دین يرغمال ک او په خپل خوخه ډیزاین ک او یو برخه ملایانو یا په پروفیشنل شکل باندې یا په کمرشل یا په تجارتي شکل باندې یا په حرفوي او مسلوي شکل باندې د دین سره او د کتاب سره او د سنت سره د فقه سره د منبر سره د محراب سره د دینی حیثیت او منصب سره معامله وکړه نو ځای بیا چاته پاتې شو ټولنه بیا خالی پاتې شو کمونیزم ته ټولنه خالی پاتې شو دیموکراسي ته ټولنه خالی پاتې شو د دښمن رادیو ته د دښمن تلویزیون ته د دښمن تعلیمي نصاب ته د دښمن تبلیغات ته د دښمن نظریات او افکار ته هغه نه بیا په لکونو ځوانان د پوهنتونونو د لیسو د مکتبونو د ټولنې په مختلفو قالبونو کې سره تنظیم کړل یا په چیرته سازمان کې تنظیم کړل یا په تنظیم کې تنظیم کړل یو پارټي کې حزب کې یا په سپورت او کرکټ او لوبه او په دې شیانو کې تنظیم کړل یا په موسیقي او په ګډا او په نڅا او په محفلونو او په دې شیانو باندې اخته کړل کم تر کم د مولا د خبرې لمنلو یو ویستل او په ملا داسې بدګمانه کړه چې ملا یعنی خلکو ته دمونه خرڅول په خلکو د دمونه خرڅول ملا یعنی د کوډو د جادو تعویزونه کول ملا یعنی الک په جلی مین ک جلی په الک مین ک دای معنا شو دغه په ذهن کې د بدبخت ملا دغه تصور ورک که د سم د دین ترجمانی کړي وای که د سم دین خلکو ته بیان کړی وای او په دې کې سطحیت نه وای عمق د دین ته دی کته شوی وای د صحابه وغوندې د دین زده کړی وای د فقها وغوندې د دین په روح او روان باندې پوښي وای او د هر زمانه د پاره د دین علاج را وستلای وای د خلکو مشکلات په باندې حل کړی وای د موږ به د ټولنه په اجتماعي شکل داسې د دښمن د توتیو ښکار کېدل نه او گمراهي بدون راکې نه زیاتېدله نو چې کله وضعیت دغه ډول شو نو اروپایانو بیا خپل افکار او نظریات د ازل د مستقیم کفر د نصرانیت او د يهودیت په شکل باندې نه بلکې په نورو نمونو باندې را صادر کړل او هغه بیا په اسلامي نړۍ کې هم د دولتونو لاري او هم د مدني ټولنو لاري هم د میډیا او مطبوعاتو لاري هم د تعلیمي نصاب لاري د خپل نظریات په خلکو کې خپاره کړل چې هغه بیا په مختلفو شکلونو کې و مثلا ځینې د نشنلیزم په باره کې د نشنلیزم په شکل کې و چې د امت په باندې ټوټه ټوټه کړ ځینې د کمونیزم په شکل و چې له دین څخه خلک انکار ته اړ وستل ځینې بیا د سیکولریزم په شکل کې و چې ژوند په یو بې دینه پایه باندې ودراوه یا ژوند یو خواته او دین بل خواته دین د مسجد او ژوند د هوا او هوس ځین د دیموکراسي په شکل کې ځین د لیبرالیزم یا د ازادۍ په شکل کې یا د الله نه او د دین نه د بغاوت په شکل کې ځین د لیبرال یا د آزاد تعلیم په وسیله باندې چې داسې نسلونه په وروزل چې هغه په دین باندې بې باور شي